ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما د اسلام سپېڅلي دین خزو ته کوم مقام او منزلت ورکړی اسلام خزه په خپل سوري کې د عفت پاک دامنۍ امن مینی عاطفي او دغه راز د ژوند په نورو خوږو نازوي او غربي داړماري د غولونکو اصطلاحاتو حقوقو او سمبولیکو نومونو په پلمه بې حیايۍ، بې لارۍ او بې دینۍ په خُم کې رنګوي او د عروج له هسکې، د ذلت او پستۍ اخري پوړۍ ورته راپرې باسي. نحمل ديننا لا ننحني دا او اړوند نور ډیر څه په دې ځانګړې لړۍ کې اورېدلی شئ مؤمنې مؤمنې مؤمنې مېرمنې او په مسلمانو کورنیو کې پیدا کړي الحمدلله دا داسې نعمت دی چې په مقابل کې د شکر ادا کول ډېره زیاته قرباني غواړي زما عزتمندو خویندو الله تعالی چې موږ او تاسې ته کوم دین راکړی دی یوازې همدا حقیقي واقعي او الله ته قبول دین دی الله رب العالمین فرمایي بل دین قانون او نظام د ځان لپاره ولټاو هیڅ کله به تی قبول نشي او دا به په آخرت کې د سختو تاوانینو نه او یوازې همدا دین دی چې د هر چا حقوق پکې په کامله توګه ادا کیږي الله رب العالمین فرمایي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله رب العالمین تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپل اهل ته وسپارئ د امانتونو یو تفسیر دلته حقوق دي چې هر چا ته خپل حقوق ور ورسوي او همدا دین دی چې د عدل نه ډک دی انصاف نه ډک دی او په عدل او په انصاف باندې موږ ته حکم کوي الله رب العالمین فرمایي واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل کله چې تاسو د خلکو په منځ کې یو پریکړه او فیصله کوئ نو په عدل او انصاف سره فیصله وکړئ په بل ځای کې الله سبحانه و تعالی فرمای ان الله یامر بالعدل والاحسان الله رب العالمین په عدل او په احسان باندې امر کړی دی خو په دې دین کې زما عزتمندو په پوره توګه داخلېدل ضروری دي الله رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے مؤمنانو د الله په دین کې پوره داخل شئ او د الله رب العالمین دین په پوره توګه په خپل ځان کې راولئ د شیطان په قدمونو پسې مه ځئ او مه د شیطان په منډ باندې خپل منډ ږدئ که موږ او تاسې په دې دین کې پوره داخل شو او دا دین پوره پوره په خپل ځان کې راولو نو زمونږ ټول ژوند به برابر شي او هم به په دنیا کې کامیابي نصیب شي او هم په آخرت کې او که موږ او تاسې خپل دین ته شاکو او د دشمن په دروغجنو تبلیغاتو د اسلام په ضد د دعوت نه متاثره شو نو هغه عزت به هم زمونږ او ستاسې د لاسه وځي چې کوم د اسلام مقدس دین مونږ او تاسې ته راکړی دی او په بل شي کې بیا هغه عزت نه شو موندلی زما عزتمندو خویندو په دې زمانه کې د یوې خوا نه تش په نامه مسلمانانو ستاسې حقوق د پښو نه لاندې کړي دي مهر چې ستاسې مسلم حق دی میراث چې تاسو ته الله رب العالمین ټاکلی دی په نکاح کې د ښځو نظر اخیستل چې د اسلام د اصولو نه دي په ښځو باندې درانه کارونه کول او د کور نه بهر په کارونو پسې ایستل چې په اسلام کې منع شوي دي دا ټول هغه حقوق دي چې اسلام ښځو ته ورکړي دي خو د کفري نظامونو د تاثیر نه لاندې راغلو نیمجواندو مسلمانانو ښځې د دې حقوقو نه محرومې کړي دي نه ښځو ته مهر ورکول کیږي که د ولور په نامه باندې یو نه ښځو ته میراث ورکول کیږي نه په نکاح کې د ښځې نظر اخیستل کیږي او د کور نه بهر او درانه کارونه دا په ښځو باندې ترسره کیږي او د بلې خوا نه د اسلام دښمنان بیا د همدغه خلکو عمل ته ګوري د همدغه خلکو د عمل نه استدلال کوي او د ښځو د حقوقو په عنوان د اسلام په ضد تبلیغات کوي، غواړي چې داسې ثابته کړي چې په اسلام کې د ښځو حقونو ته کومه توجه نه ده شوې. دوی اسلام د دې نیمژواندو او د غرب د تاثیر لاندې راغلو مسلمانانو په عمل باندې انځوروي او تصویروي. په حقیقت کې اسلام دغه شی نه دی. د اسلام حقیقي روح چې کله په اسلامي امت کې راژوندی شو، بیا پکې د هر چا حقوق په خاص ډول او په واضحه توګه عملي شوي دي. د اسلام دښمنان غواړي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې ښځه د خپل کفري دعوت دپاره یو جال وګرځوي او لکه څنګه چې په یهودو او نصاراو کې اولنۍ فتنه د ښځو نه جوړه شوې ده همداسې دا امت په همدې فتنه باندې اخته کړي او په هماغه طریقه باندې د اسلام نه منحرف کړي نو په مختلفو نومونو باندې غواړي چې د ښځې نه استفاده وکړي او د اسلام په ضد استعمال کړي کله د بشر د حقوقو په نامه کله د مدني ټولنو په نامه او کله په نورو نومونو باندې دی په همدې طریقه غواړي چې ښځه د تجارت، سیاست، کاروبار، وظیفې او داسې نورو په میدان کې د سړو سره یو ځای کړي او د همدې لارې نه شرعي فرده، حیا، عزت او غیرت د مسلمانانو د مینځ نه وباسي. او مسلمانې خويندې او مسلمانې ښځې د هغې نه محرومې کړي د مسلمانانو د بې حیا کولو د پاره هر میدان او هر بازار ګرم کړی دی او ښځې او نر په حیا شیخ ته کول غواړي او غواړي چې د الله رب العالمین د سپېڅلي دین مقدس اسلام نه منحرف کړي خو الحمدلله اسلامی خلافت چې الله رب العالمین په ټوله نړۍ کې قائم کړی دی د یوې خوانه په مسلمانانو کې د ښځو هغه حقوق په ځای کول غواړي چې الله رب العالمین د دې لپاره لازم کړی دی او خلکو د پښونه لاندې کړی دی او د بلې خوانه د کفارو د هغه دروغجنو تبلیغاتو نه پرده پورته کوي چې د اسلام د بدنامولو لپاره د مسلمانانو په منځ کې خوري اسلام به عدالت دین ښکاره کوي او خلک د اسلام نه پام دي نمونه او پام دي بانو باندې منحرفي او الحمدلله هم دا وجه ده چې د اسلامي خلافت قیام د اسلامي امت د اسلامي امت دپاره یو ستر او لوی نعمت دی. الله رب العالمین دې موږ ته د دې نعمت د شکر توفیق راکړي. نو د همدې هدف دپاره موږ غواړو چې د اسلامي خلافت د منبر نه د مسلمانو مېرمنو حقوق او د دې متعلق مسایل او احکام د خپلو خویندو غوږونو ته ورسوو چې ان شاء الله تعالی په راتلونکو درسونو کې به په تفصیل سره بیانېږي. الله رب العالمین دې موږ او تاسې ته د عمل توفیق راکړي. وبالله تعالی عز وجل التوفیق. د غلط تبلیغاتو باندې تاسو باور مه کوو بلکې په کار دا دی چې تاسو د دوی تحقیق کوو ولې چې کوم سړی بغیر د تحقیق یوه خبره کوي دا د دروغجنو لا په ډله کې شمارل کیږي لکه چې رسول الله صلی فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع یعنی سړی د فردا درو کپیری چې هغه یو خبر اوري بیا هغه خوروي او دغه تحقیق نه کوي